الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سید الرسول و خاتم النبیین و علی آله و اصحابی اجمعین اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد النبي الأمي وبارك وسلم د نبی علیہ الصلات والسلام د سیرت او بیا داغه د حیات طیبه اخیری واقعات او لمحات یعنی مرض وفات احوال او واقعات شروع سمخ کې ویل شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا د پیر وزنا بیمار شو اتوار پیر د سفر په میاش کې اخیری حصہ کې بقیتا د شپې تلو او بیا په سبا یو جنازه و او دا غینه چې واپس راغې نو په سر مبارک کې درد شو دغه د بیمارې ورځې نبی علیہ السلام تیرولې او امهاتو چې کوم د نمبر ترتیبو چې نبی علیہ السلام با یو شپه یو بی بی کر او بل شپه بلی بی بی کر په ترتیب سره کوله نو دغه نمبر هم روانو په دې حالاتو کې مختلف واقعات شیو د مرض وفات په دې روزو کې په دې کې یو واقعا هغه ته واقعا دا لدود وای لدود خلکه وخکی کې دوی اچول یو ورځ نبی علیہ السلام دغه د بیماری روزی او امهات المؤمنین او نور زنانا راجمنی دغه بیماری سخت وانو زنانه اکثر کور کی بس د بیمار ته مرداری کوي او نبی علیہ السلام باندې با بیوشی کله کله راتلا نو نبی علیہ السلام بیوشه حالت کې ده د کور سړی بم تل راتل لکه عباس رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه دارنګ علی رضی الله عنه نو عباس رضی الله عنه موجودو نو دوی چیرې زما دا خیال له جوړې د نبی علی السلام دا ذات الجنب بیماری لګېدلې ده ذات الجنب یعنی نمونیا نمونیا وته لګېدلې ده نو دا سیو کې چې نبی علی السلام لا لدود وکې یعنی دوی ولا جوړه کې دوی کې یو شی د هغه تا عود هندی وای قصد البحری مرده وای دا د زیتون تیلو کې واچولیش ګلې ورس یو شی دی هغه دا هغه وخت د طب علاجونو دا دوی جوړه کې او د نبی علی السلام له وخکی کې واچوي ما تخکاری چې دا د باندې ذات الجم ده بزیغه دوی جوړه کړه عباس رضی الله عنه خدا خبرو کړه خدای ته ووت بیا بار سړو بار کاری بسوت زنانو دوی جوړ کړو نبی علی السلام له خله کې اچي بیمارو هغه اشاره وکړه چې مرا کوي نو د زنانو خپل کې وی ورکه زکا کراهیت المریض للدوا بیمار بسا سے دوا سر نه لګي نو دې جوړې د دې طبيعت د وجې نه وای بهرحال خو دی ولا غدوي خلکه واچوله نبی علیہ السلام بیا هوش کې بیدارای کې راغې تپوسو کو دا دوی مال چا راکړه نو وته ویلو شو دې کسانو سزنانه وی هغه یاد کړ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین او اسماء بنت عمیس دا دا د جعفر رضی اللہ عنہ الخزوا یعنی د نبی علیہ السلام یو قسم لا رواندار دا او حبشو طرف ته اشاره وکړه دا د حبشو نه چراغلی دی درک دغه د ام سلمہ رضی الله عنها اسماء بنت عمیس دی حبشو ته هجرت کړو کنه حبشې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وې دام ولی را کولا ما تنوي چې مرا کوي اشاره مې وکړه مو ته یا رسول الله مو بس دا ستاس ذات الجم بیماری دا نو زکم دل درکړه او مو دا بیمار اسی بس د دوی سره نفرتینو ما ته بد نفرت د وجه وې نو نبی علیہ السلام فرمایي والله ما کان ليقذفني بذلك الداء قسم په الله الله ما داسې په ګنده مرض نه اخته کوي او خطرناک مرض پیغمبر باندې خطرناک بیماری نه راځي سر درد تبا دا خام شې درځي ځکه دا داسی بیماری په پیغمبر ناراضی چې د خلکو ته کرکا او نفرت پیدا شي خطرناک دا معلومه شو دینه چې دا کم عام اسرایلی کیسې مشهور دي چې ایوب علی السلام کی چینجی شو هم دروغ دي چینجی کېدل خو د نفرت شی دی الله پیغمبر باندې داسې حالت بیماری مرض داسې نه راولي چې د خلکو د نفرت شي د خندایش او نبی علیہ السلام بیا ویخا عظمت علیکم الله يبقى في البيت احد الا لد الا العباس عمن نبی صلی الله علیه وسلم دلته چې دا سونه موجود دی ټول دا دوی راواله د ټولو خلو کې واچا سیوا د عباس رضی الله عنه زکا چې فإنه لم يشهدكم ادا سره موجود نو دلته وای نو موجود او حالانکه مشوره غوړ کړي و مطلب دا دی چې مشوره خو ور کړي و خود دوی چولو کې بیانو زنانو بیا ورک نو نبی علیہ السلام عباس رضی الله عنه ته مستثنا کیا دی وجه چې ترې دی د احترام د وجه او بل دویم دا و چې هغه پکې شریک نو اچولو کې دا ولی نبی علیہ السلام یې ټول دوی واچوي غپ لګی سا نه پیغمبر هو غپ نه لګولې او دا حالت د غپ نه ده دا اصل کې نبی علیہ السلام وته اشاره کړې و مرا کوي خو دی بیا هم ورکړه نو کی دی شي چې په دې باندې نبی علی السلام لخپشو نو نبی علی السلام اخیری وخت ده دا دوی ول زکه خلو کې چي چې بدل وایي پیغمبر مهربان او په خپل امت او په خپل خاندان اسنا چې په دې الله خپشوي او قیامت کې دوی له سزا ورنکي نو چې دا بدل ختم شي د په دې نیت نو بس هغه دوی د ټولو لا خلو کې واچو لګین پیغمبر نبی علی السلام با خپل ذاتی چا به د سویلو اکثر به معاف کو پر خو په دې مقوي ورکه دا وجه داوا چې سندوی زما د دې خبرې نه الله خپشوي ني او دې له سزا ورنه نو بدل واله نو بس هغه دوی معمولی خبره و خلو کې ټولو رواج او دغه روز دا د ام المؤمنین ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها روز وا یعنی دغه شپه هغه کرا کړي وا نبی علیہ السلام نمبر دا هغه نو هغه له وی خپل کې واچول سره دې چې هغه روزه وا نفلی نو واچول شو والا وګوره دینا معلومه شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبره مخالفت نی پکا اکه صراحتن ویلی او که اشارتن ویلی او بل دا معلومه شو چې وګوره د پیغمبر د خبره خلاف دا سبب د خفغان د پیغمبر ده اگر چې په خنیت ولی نه نو خو بخنیت د وی ور کړی دا په اشاره نبی علی السلام کړی و اوس هغه خلک چې هغه د نبی علی السلام د سنت مخالفت کوي په بدعاتو کې مبتلا دي نو څه خیال لې چای نو پیغمبر خپې کني بهرحال دا واقعا چې کوم شوی و د ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها کور کې و او دا د نبی علی السلام د وفات نه تقریبا ور وځه مخ کې واقع را تقریبا بیا دا سه وشو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس اخیری هفته دا یو هفته پاتې ده نبی علیہ السلام وفات او نبی علیہ السلام به بیام بیبیانو کر خپل نمبر تیرو نو دلته بیبیان راغونډ کړي دي ته وې چې زه خو وما سه خپل ترتیب او نمبر خیال ساتم و چونګې زه بیمارم نو ماته تکلیف دی نو هر کور ته نمبر کې نشم تله په تکلیف به منتقل کېده نو مال اجازه تراکه چې بس بس یو کوټه کې مو بسل تبم دا بیماری باقی ال تیرک ځکه نبی علی السلام د پیر پورز بیمار شوی او دا د بود رضوا میمونه رضی الله عنها کور کې شپې کړې ده نو په سبب بود ده نو دا خبره امهات او تو کړه ای ټول ولې اجازه ورک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چرتم پاتې کېږي پاتش بس اجازه واغسته شو شپه خیدل تکړه وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سی وکړه چې فضل ابن عباس رضی الله عنه او علی رضی الله عنه دی دواړو باندې لاس واچو او دغی په منس کې یعنی دغی په اډانه باندې روان شو تکلیف ته دونه و اخپې ځان په سراخ کې او سر مبارک تړلو او د ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها د کور نووت او د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها کور ته ورغله د اخیری شپې ورځې هغه کړه دا یو هفته اخیری تیرک په دې دوران کې به جمعات تکلا وترا وته دا حالاتو په دې کې د جمعرات رشوا ځکه دا د بود ورځې نه ام المؤمنین کار منتقل شو شپه وکړه په سبا جمعرات نو جمعرات چی شینو جمعه هفته اتوار پیر سلور ورځې مخکې د وفات نبی علی السلام په دغه ورځ د ام المؤمنین کور کې ده بیماری سخت ده او صحابه کرام راجم شوی نبی علی السلام ته پوس پختنه لا صحابه نا سودی کې نبی علی السلام سره د تکلیف و فرمایل هلمو اكتب لكم كتابا لن تزلوا بعده مال یو کاغذ راوړی زه د لس لیکلو کوم چې زمانه بعد بیا گمراه نشئ دې کې صحابه ناست اختلاف اختلاف رائے چاوي ورشه راوړی چې ولي کی رااله چاوي نه پرې ده کینه مروړه نبی علی السلام ډیر سخت تکلیف کې دی او موږ ته پته ده چې سوي موږ د ټولو مروې قران حدیث موجود دی او مون پویو چې د بسوي لکه یو سړی یو خبره بار بار استاد کوي خو هغه شاګردانو ته معلومه یې کنه یاره مو خبره کوي نو تکلیف کیږي پیغمبر پرې ده بس پدې کې بازوې راوړې بازوې مروړې نو خامخا چې دا خبرې په مزمي او ګڼ کسان شي نو لګ आवाज پورته شي نو نبی عليه الصلاه والسلام چې دې خبره اترې زیات شوه نو نبی عليه السلام وی قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع پاسه زما د خوانه زما په خوا کې باس مباحثه کول جایز نه دي پیغمبر د مجلس ادب دی عمر فاروق رضی الله عنه هم په هغه کسانو کې چې هغه به مر وړای لکه پرې ده بس موږ ته پته ده پیغمبر سوي تکلیف دی وت دا مطلب نه چې دوی د پیغمبر د خبره نافرمانی کوله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لازمی حکم نو خو په امت باندې شفقت او ایت پتا وا نو نبی علیہ السلام شفقت کاو او حدیث کې د علی رضی الله عنه نم راځي چې ایمان نبی علی السلام ته وی علی رضی الله عنه وی چې رسول الله ته ته تکلیف ده خیر هغه خبره ما ته او کذب یاد کم خو لیکل به ته اوس تکلیف شي لکه خامخا دې برا پاسو او تکلیف به او هغه باندې بیوشي بار بار رات وګوره دا شیعاګان وای وای د د علی رضی الله عنه د خلافت وصیت کاو نو عمر وای نه مروړه مو علی رضی الله عنه خو خپل وای نبی علیہ السلام ته یا رسول الله دا تکلیف ده څه خبرې زبانیو کزه به یاد کم امت تبع رسول او مو وای دا دا علی رضی الله عنه د خلافت خبره نه لیکلا د ابوبکر صدیق د خلافت خبره لیکلا انور حدیث تا ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ مخکې د دې بیمارۍ نه کله چې روغ نو ام المؤمنین ته وې رضی الله عنها ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها چې خپل پلار او رور پسې د جواب وکا روي غواړه ابو بکر صدیق او رور عبدالرحمن بن ابي بکر چې زه دوی لا یو خط لیکم چې دا ابو بکر نه علاوه و غره بل سو خلافت نه کوي او نه به خلافت تمنا کوي خو بیا راته وی چې زیرا زما زړه کې دارالل چې یا اب الله والمؤمنین یا اب الله والمؤمنون الا ابا بکر ما وی اسم د ابو بکر نه علاوه باندې نه الله خوشاله دی نه مؤمنه الله ابو بکر غواړي او دا مؤمنان او بکر رضی الله عنه نه علاوه بل څوک امیر او خلیفہ اسم نه جوړای بس ذکر راضی کنه نبی علیہ السلام هغه ابو بکر صدیق لمونه کړل ځکه دغه حکمتونه یو کو دا لیکل پیغمبر کړیو نو بس بیا با په دې امت کې دقه دا ځان نه پس د خلیفہ او حکمران د پاره وصیتونه شروع شوه نو بس بیا روستو اهل امت کې یا نو هغه وکې ناستل کروستو سلطنتونو خلافتونو کې بیا روستو را لداس ماشومان نه اهلا هغه په حکمران رااله او دویم حکمت دا کو نبی علی السلام لیکل کړي وي او صراحتا نه ویلې وي او روستو چا بیا د ابوبکر صدیق خلافت سره اتفاق نه وکړي به ته نه وکړي نو اب ګناګار شه او بغاوت باو نو نبی علی السلام اشاره وکړي خو صراحتنی ونه وي ساملی کارونه مخول رستو راځي چې بس زدا یو که سواله د د خلافت سره چې اتفاق ني نو دا به یو اجتهادي مسله وي اجتهادي خطا وي د پیغمبر ما بغاوت ني نو بهر حال مونږ وایو چې اصل د لیکلې د سو د ابوبکر صدیق د خلافت ا حدیث کې موجود بلدار چې په ژوند ابوبکر صدیق جمعات کې مانزه ته مخ کې نه دا امامت صغرا دی مانزه ته امامت صغرا وای دا اصل کې دلیلو د ابوبکر صدیق د امامت کبرا پیغمبر په ژوند کې جمع ته مخ کې په خپل موصلی او درو مطلب دا چې زمان آباد به زما په مساله او زما په سیاست سیاسی امورو کې مشر عمده ابو بکر صدیق خلیفہ بدای بهرحال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په خله مبارکي او سو خبره وکړه نو مو اول خدا خط چی لیک نو د ابو بکر صدیق خلافت لیک او یاد ادا چې لیکل خو صحابه کرامو تکلیف د وجنه وته یا رسول الله بس مکوا نو په خلی وې کنه ولی نبی علی السلام دا د جمعرات ورځ ده سور ورځې بیا روسو جمع دی دی جمعرات جمعه هفته اتوار سلور ورځې جمع دی نو زب الفرض چې عمر زلان هم منه ک او دا علی رضوان د خلافت د لیکلو نه مثلا د شیعاګان اورای نو دا باخیر ورځې خو کنه کله چې بیا دا نور صحابانو دا دوه درې ورځې خو وی چې راوړل چې تا تولی کوم شپه ورځ خو سره عمر او دارنګ دا نور صحابه رجلان هم نو کنه دا دروغ وای دي دا دا خبره نه وه دا د ابوبکر صدیق خلافت ده یا هغه خبرې چې په خلی بیا ویلي تقریبا درې یا سلور خبرې یا پنځه خبرې نبی علیہ السلام بیا زبانی کړي یو خبره نبی علیہ السلام دا وکړه زبانی چې اجیز الوفود بنحو ما كنت اجیزهم زمانہ بعد وفدونه چې راځي اغیله تحفه تحائف ورکوي لکه څنګه چې ما ورکول نبی علیہ السلام دا عادت مبارکو وفود چې براله لغیله چتلو رخصتولو په وخت کې به تحفه ورکوله نو آینده به تاسو هم دغه سلسله جاری ساته او دویم نبی علیہ السلام فرمایل اخرج المشرکین من جزیره العرب یا اخرج اليهود والنصارى من جزیره العرب زمانہ بعد با د تمام جزیره العرب نه مشرکین او يهود نصارا وباس ځکه دا مرکز ده نو دا يهود او نصارا دا چې د سازشیان مرکز دل خراب نه کی دا خلک او با سیده دی منز جزیره العرب ډېر لوی ایریا ده چې نن سبا ورکې دا عرب امارات دی سعودي عرب دی شام اردن دا ټول غ فلسطین پورې ایریا ده دا علاقه ده او دا ویلو چې الله یبقى فی الجزیره لربی دینان جزیره عرب کې به دو دینونه نه چلی چې د دو دینونو نظام دی او داغي اقتدار دی نه بس اسلام بای دا مرکز نقصانونه رسیدین اسلام او غیر اسلام دو نشي کې او درېم خبره نبی علی السلام کړي وا الصلا و ما ملکت ایمانکم مونږ کوي د مونږ پابندي کوي مونږ هم حکم دی او دویم د وینځو غلامانو نوکرانو خادمانو سره ښه کوي زیاته وسرهونه کوي ظلمونه کوي یی کنه مزدور سره نوکر سره خلک زیاته کوي نبی علیہ السلام د دې خیال ساته او سلورمه خبره نبی علیہ السلام دا کړې و چې اعتصام بالکتاب والسنه زمانہ بعد کتاب او سنت باندې منګولې ولګاوه نبی علیہ السلام دا خبره تقریبا وکړه په دغه جمعرات پر ورځ باندې نبی علیہ السلام باندې تکلیف وو خدای باوجود نبی علیہ السلام مازیګر مانځلم وروت او ما خام مانځلم وروت مونږ یو کو په تکلیف کې وک او ماخام مونږ چې کو نو نبی علی السلام پناستوک وسنو پناسته مونږ کو جمع ورک او سورته مرسلات اولس دا د جمعې شپه وا بیا کور تلاړ ماسختن منزل صحابه کرام په انتظار دي د جمعرات بورز یعنی جمعې پشپا چې نبی علی السلام بروزی ځکه چې صحابه کرام د بیمارۍ نه خبر دي خوشا ټول مدینه خفه ده چې پیغمبر په تکلیف ده نمازستان په مانځه کې په انتظار کیو چې نبی علیہ الصلات والسلام با کله روزي خود نبی علیہ السلام واستاقت نش ما سخوتن درونه وتش ناشی او بیوشی به بار بار راتلن ته سخت تبواو سر دردو نبی علیہ الصلات والسلام باندې به اوش بیا بیوشي بیا اوش پدې کې چې تپوس ام المؤمنین نو کو اصل الناس خلق منځ کو ام المؤمنین ورته یا رسول الله بل ينتظرونک ستا په انتظار ناشته او ته وې ښا ورشه اوبه راوړی اوبه راوړی په ما باندې اوبه واړوي غسل یو کچې وجود یخش او مانزه ته وروزم چې کله اوبه په واچولې او نبی علیہ السلام کوشش کو چوزی بیا پی بیوشی رااله بیا وش کې راغې بیا ته اصل الناس مونږ خلکو کړي یا رسول الله په انتظار دي خبيو بروړای به وب به ورواړول بیا نبی علیہ السلام اراده دا وتو کوله بیا به وشش درې ځله په دا حالت یا سلور ځله راغې بیا پیو بو واچولې نبی علیہ السلام وس اون لرلش نبی علیہ السلام ام المؤمنین ته وې چې ابو بکر ته وای چې جمع ورکی مرو ابا بکر فیل یصلی بالناس ابو بکر ته چې خلکو ته جمع ورکی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی علی السلام خو زکه هغه ته وی چې مشر صحابي دی وهم او بل نبی علیہ السلام مقصد هم دا چې خلک زما بغیر موجودیا کې په مصلا مخ کې شي چې د خپل مقتدا او مشر وګڼي نو خدوم المؤمنین ذهن بل خبره دلاړ اوی زما ذهن کې یو خبره داوا چه ما هسې نه دا زما پلار جمع ورکی او نبی علیہ السلام دی بیماری کې چرته وفات نشي نو خلک وای چې ابوبکر سپیرو وګوره د پیغمبر په موسی سلام مخ کې شو پیغمبر ملک خلک دا ای عادت او دویم داوا چې خلک وای چې مړه دا به ابوبکر نی یاد کړي بل څوک به یاد کړي خدا دی ام المؤمنین عائشه پلار مخ کې کړ د مشره د پاره نو وای ما زر نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ان ابا بکر رجل رقیق ابو بکر ډیر نرم زړه والا سړی دی ابا وسونه لید اجستا غیر موجودیا کې په دې مسلم مخ کې شي او قرت شروع کینو بدل به جړه ورزي منځ بونه کی نو دا سیو کا یا رسول الله عمر فاروق اغاز لکه کلاک او زړور سړی دی هغه ته به وایو نه به مخکې شي نبی علیہ السلام وینا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس ابو بکر ته مخکې شي پدې کې ما چې وته دا خبره زل دوکړه نو بیا مې یرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو زما خبره نه مني نو زورلم حفصه رضی الله تعالی عنها پس ام المؤمنین د عمر رضی الله عنه لور ده ما وتوي نبی علیہ السلام ابو بکر یادې خو تلاړ شپلار ته د اطلاع وکا چې غراشي ابو بکر صدیق وس نشي لرله او نبی علیہ السلام ته وایي ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها نبی علیہ السلام لرا یا رسول الله پلار ته مې ویم چې منځو کې خلکو ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته غوسه شو او ته ان کن لانتن صواحب یوسف مرو ابا بکر فیصلی بالناس تاسو خزه د یوسف علی السلام خزه غوندیه باسونه خلکو سره کوي شاو ابو بکر ته چې منځو کې بهرحال په دې کې یو صحابي دی عبد الله ابن زمعه رضی الله عنه هغه ابوبکر صدیق پسې ورغه او ته نبی علی السلام یې چې مونږ وکا بس ای جمعه تراغه او بکر چراغه نو هغه دا خیال جوړې سره د مانزه مسله لګنه نو عمر ته مخکش او ته نه ته موجودی څنګه زمخ کې کېږم ستا په موجودیا کې د بل چا دا شان نشي کېدای چې هغه مانځ ته مخ کې شي بس اخر ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخ کې شو او خلکو ته د ماسختن دا جمع ورک ماسختن جمع ابو بکر صدیق رضی الله عنه ور کړی و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا سور وځي مسلسل دا مونږ کړو دا ګوره دا د جمعرات ورځ کنه ماسختن نو د جمعرات د ورځې ماسختن او په کوم ورځ چې وفات کیږي نو د پیر د ورځې سحر دا جمع ابو بکر صدیق ورکړي نو دوه منځونه شو او منس کې بیا جمعرات چې تیر شي په سبا جمعه ورپسې هفته ورپسې اتوار درې ورځې هغه نو درې ورځې پورا نو سو شو 5 تیا 15 او د جمعې د شپې او د پیر د سحر ولس منزونه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په حیات مبارکه کې دا منزونه ورکړو بهرحال په دې طریقې باندې دا روزه چلے دی او بکر صدیق رضی الله عنه به مونږ کو د جمعې روز چې راغله دا نو د جمعې مونږ او خطبه مو ابوبکر صدیق ویلې د زکا چې د نبی علی السلام د جمعې پر دراوتو ذکر نشته نو د جمعې مونږ او د جمعې خطبه مو ابوبکر صدیق ورکړي دا ورځ تیرې دې تر دې پورې چې آخر د افتې ورځ جمعې پښپا دا واقع شو بیا ورپسې جمعه نو بیا افتا افته پورز نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګ بیماری کې اسانتیا رااله نو په دغه ورځ ماسپخین مانځه تر وته د هفته پورز او د دوو صحابه منس کې را روانو ځکه تلې باندې شو تکلیف بو یو طرف علی رضی الله عنه بل طرف ته عباس رضی الله عنه او کله به سره فضل بن عباس او ساما دیمو نو عباس رضی الله عنه سره مسلسل روانو او د بل طرف ته صحابه بدلیدل څه ځای پورې علي رضی الله عنه بیا څه ځای پورې فضل بن عباس علم ام المؤمنین نه تاسو شو ایوي د دوو کسانو په اډانا باندې جمعه ته وته د هفته پورز نو ورته وی سوکو و یو وسره عباسو دا بل ذکر نه دی شیګانه وګوره کالی سره نه لګي دا غ ذکر یو نه نه دا دویم ذکر ذکرونو کو چا یو نو کنه ابد لیده نو مستقل عباس ته رضی الله عنه او وسرا علی رضی الله عنه فضل بن عباس اسامه دا وسره ترجمه د پوری دلیل بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د افتی پورز راوته خدا وا چې او بکر صدیق خمانزه ته ولاړو دغه چې منځونه هغه کول اجمه ته ولاړو چې پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روت نو چروت نو صحابه کرامو چې دینو داسې هغه ته فتح ورکول شروع کړ چې نبی علی السلام راغی لکه سبحان الله چا داسې ټک مکو ک نو ابوبکر صدیق پوښ نو ابوبکر صدیق را پشا کېده نبی علی السلام ته حکم کو په خپل ځای ودرې او نبی علی السلام هغه کسان راوس او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته کېنو طریقه دا ده چې یو سړی دو کسان مسکی نو امام با مخکې ودرېږي او او مقتدی به سره خي طرف ته ودري ها د ګس طرف ته کین اوله ځکه چې دغه تبیا مونږ نبی علی السلام ورکړی دی نو ابو بکر صدیق ګس طرف ته شو نو په محراب کې نبی علی السلام او بکر ولاړ دي او رشاد صفونه نبی علیہ السلام به مونږ کو پناستا او بکر صدیق باغ تکبیر په تیز ویل کا مکبر شاته صحابه کرام وتا او رولا په دې طریقه باندې دا جمع شو دغه اگر چې بعضی علماوی چې نه دا جمع ابوبکر صدیق ورکړی و نبی علیہ السلام ورپسې ولاړ دی او بعضی وی چې نه دا جمع بدل شوه نبی علیہ السلام ورکول او بکر صدیق مکبر دی بهرحال په دې طریقه باندې دا مونږک او دغه وخت کې د اسامه ابن زید رضی الله عنه هغه لخر چې کم نبی علیہ السلام لګلو نو بارو لا غم تلینو ناوی اسامه رضی الله عنه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا تراغله ما یو ورځ مخکې موږ دا واقعو په دغه بیماری کې چرال نبی علی السلام حالت داسې و چې وقت اوس متا نبی علی السلام خبرې بند شوه نشوي کول نو چې زرالما نو زه وته داسې ور ټیټ شم نو وی لاسونه داسې اوچت کړه نو زما په دی وګه کې خپل به اوچت کړه به کې خپل نو زه پوه شم چې دا ماته دعا کوي نبی علی السلام بهر حال دار وزم تیرش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ اخیری ورځ هفته اتوار 13 شوا د اتوار پر ورځ نبی علیہ السلام یو کار وکړ د اخیری ورځ کور کې سشپګ یو دینارا پراتو پیسې نبی علیہ السلام اروغستی ویدا الله په نامه صدقه کی پیغمبر دنیا ندی چې کور کې مال دولت نه زهد والا زندگی با او غلامان آزاد کړل سونه غلامانو تر اوسه په نبی رسول الله ملکیت کې آی ټول یې لکه آزاد چې مال پاتې نشي کنه غلام هم مالی او اسلحه چې کوم د نبی علی السلام وا ای بارکی وی زمانہ بعد دا د مسلمانانو د بیت المال مسلمانانو ته توفق وجدای د پیغمبر میراث نی پیغمبر د میراث کې سنه پاتې کی که پاتیم شي نو هغه بیا بیت المال ته شي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وایي زمون حال دا ده چې په دغه شپه باندې چې سبا له وفات کیږي د اتوار پورز یعنی د پیر شپه نبی علیہ السلام وی زما کور کې نو دیوه کې تیل نو تیل ختم شي ناچسو خو پیغمبر صدقه کړل شپګو دینار ډیر شه دی هغه زمانه د سونی نه به جوړه وکنه سکا نو باغه خو په یو دینار نه د دینار څخه په وړه حصے باندې دی وړه کېدا خو زهد د نبی دا مطلب نه چې نبی رسول الله فقیر دی سو سره نشتا زاهد دی ورکه ځان ته نه برید بهرحال وی په دغه ورځ دیوه کې تیل نو نو وی ما گاونډه کرا دیوه لګل چې دې کې خپل دیوې نه تیل واچوي چې دا رڼا په او چلی بهر حال دا د پیغمبر زندگی ده دون زهد او داسې واقعات مو چې نبی علی السلام کور کې غلا وړه ختم شیو نو 30 ساعت دیرش دړی وته وای تقریبا اوربشي د یو يهودي دکاندار نه په قرض واغسته او سره خپل زغره غاڼه خوا دانش پیغمبر سره نه خو پیغمبر ځان سره پرې خوسته نه نو هغه قرض بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ادا کړ د نبی علی السلام د وفات نه بعد او غزغره تیرا واغست برحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دکې دا اخیری ورځ ده دو ماهات ام سلمہ ام حبیبه رضی الله عنهما ناشتي خبره اترې کوي بس بیمار پروتي سره خبره کوي د خپل قصې شروع دی هغه مونږ چې حبشه ته تلیو کنه دا دواړه حبشه ته هجرت لتلې خپل خواندانو سره تلې دا خو چې کونډې شوې بیا نبی علی السلام په دواړو نکاح تړله نو ام سلمہ می حبیبه رضی الله عنها قصه کوي او یو ورځ چې مونږه حبشه کې یو کنيسه ته لاړو د عیسایانو عبادت خانه ته ته لاړو وګوره تصویرونه جوړ کړي وو دا عیسی علی السلام مریم تصویرونو مجسمه وي سونه خسته جوړ کړي وي نبی علی السلام چې دا وره د سره راپور تک وی وی اولایکا دا د الله په مخلوق کې بدترین خلک او دیم وی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الله دې په يهودو نصارو لعنت کی دوی د خپل انبيو او د نیکانو قبرونه جمعهتونه جوړ کړي د عبادت زینه جوړ کړي نبی علی السلام دا خبره په دې موقع ولې کوي دا اصل کې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام دې دا پاره وکړل چې یحذر ما صنعوا امته تنبیه ورکول یارو زمانہ بعد چرته دا کارونه تاسو نه کوي د قبرونو عبادت شورونو کې د پیغمبر زما د قبر نه سجدګا جوړ نه کی بهرحال دې طریقې سره د اعتوار په ورځ دا خبره وشي پیر ورځ دا اخیری روز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند پیر پورز دا سیو چې نبی علیہ السلام کور کې ده مانزل نشی راوته ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سار جمع ورکوله او جمع حواله شوی سار مونږ کو چې مونږ څنګه شروع ک جمع سار مونږ خوګودي پدې کې د نبی علیہ السلام وجود کې لګ خفت او دارنګ اسانتیا رااله وجود د سړی درونی لک سپکش نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اسانتیا محسوسه کړه نو پاسه دوم المؤمنین په کور کې دی دوم المؤمنین حجرت دقه سي جمعه سره جوخته لګه دا دیوال قبله دا سیوانو دا کوم خلک ها جمرې لتري کتلې وای روزه جمعه سره دې طرف ته دا سي چې جنوب ته د قبله نو د مشرق طرف ته د ام المؤمنین کور دی نو دلته یو کړکۍ و پای به نبی علی السلام وته راوته نو هغه کړکۍ تر پاسه او هغه کړکۍ یې کولا وکړه دونه وسیو چې را پاسه په خپل کټنه او کړکۍ کولا وکړه صحابه کرامو ته وکتل وی قتل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتبسم یضحکو مسکه شو خاندلې کوم صحابه چې دلته صف کې نږدې ولاړ دي کړکې سره هغه ولید هغه صحابه وای چې مونږ چون کې نږدې ولاړو نو مونږه نبی علی السلام چولی ده نو خوشاله شو موي جوړ پیغمبر روزي خوشاله شو پیغمبر خشو پدې کې وی حتا کادو اي یفتتنو فی صلاتهم قریب چې مون منځونه مات کړي ولی سور ورځ پیغمبر نه راوته مانځه کې مدلاس ملو کړي لاس هم ورکړی وی قریب دا وای په دې کې چې موږ نبی علی السلام ته وکتل کانه ورقه مصحف مخ مبارک دونه خيسته زلیده ته ویل کړه قرآن پاڼه چی داسیو وای په دې کې د صحابه کرامو په دې نږدې صحابه خبر شینو بیا نور داسې ټولو داسې توجه نبی علی السلام ته شوه ابو بکر صدیق پوه شو چې نبی علیہ السلام جوړ بیا روزي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه روس کېدل شروع شو ځکه دا کړکۍ او دا صفونه داسې ولاړی نو امام خوخکاری مخامخ کنه دغلت نو ابو بکر صدیق هم خیال شو پسترګو په ګټ باندې چې وګوره نبی علی السلام د صحابه خوا متوجی دي نو را پشا کېده چې د کی نبی علی السلام وته اشاره وکړه وته ان اتمو صلاتکم مونږ پوره کې کړکې پورې عالم خنور وسمه نشته چې بار دروزم او واپس صادر راخ کتک کم دغه چې لګېدلې و پرده پرده را ځوړند کړه او نبی علی السلام واپس په خپل ځای باندې لاړ مون شکلو شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وکړ راغه ځکه چې د خپل لور کور دی دنه به تراته ام المؤمنین کوټه ته راغې نبی علیہ السلام ته یا رسول الله اراک بحمد الله قد بریتا الحمدلله ښکاری داسې طبیعت دی خره نبی علیہ او او یاو طبیعت می خره صحابم خوشاله شو یو بل ته ویزه د خیره کټ نه را پاسې دروازه کوړاو کړه ان شاء الله خشوي یو بل لزیری ورکول بهرحال ابوبکر صدیق رضی الله عنه وته وی یا رسول الله کستا طبیعت خي نو درې مسلورم ورځ د ز ابل کور تنیم تله بکر صدیق یو خزا زړه د عائشه رضی الله مور هغه دلته وا ایو بل نوې واده کړو ناغه اوالی کې وا اوالی دا چې اطراف دي د مدینه مدینه نه بهر نو کو صحیح اجازه زبال تلک سات لور شم بیا بروس اعظم نو نبی علی السلام هغه می اجازه ورکا وته وی زلارش نو بکر صدیق لار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه بعد لک سات لخه شو خو دا چې دا چاش وخت چې شو چاش وخت نه حلس بجو ټیم نو د نبی علیہ السلام طبیعت بیا سخت بیماری بیا زیاته شو بیماری پی بیا رااله دا لګ وختي تور خشو دا طب والا وای چې کله یو سړی بیماری سخت دی او بیا دا بیماره نه معمولی غونتی خشي واپس بیا غ بیماری تیز اٹیکو کی نو مطلب دا چې وفات کی نو نبی علی السلام چاش په وخت کې بیماری بیا سخت شو په دغه ورځ بیا وفات شوه ان شاء الله او خیالو چې ختم بشي خو ان شاء الله سبا لاوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات واقعات احوال او د اصحاب کرام احوال وایو کول کولی هغه